دا خبرې کې دي تر دې چې زمونږ حکم راغې او دمزکې نه وبره ووتې نو مونږ ورته ووې چې په دې کې یعنی په دې کشته کې د هر قسم زناورو نه یو یو جوړی یعنی دو دو تنه اوخې جوا او د خپل کور خلق هم مگر هغه نه د چا په حق لا چې فیصله شوې ده او نور مسلمانان هم پکې کېنوا او هغه سره ډیرو لګو کسانو ایمان راوړیو او هغه وی چې په دې کې سواره شي د الله په نامه د دې تګ او درې دل دي بشک زما کردگار بخون کې مهربان دی او کشته یې غوروان کړل د غرونو په شان دنګو دنګو چپو کې او حضرت نوح علیه السلام خپل وی ته आवाज وکړو چې کنعان نومو او هغه یو اړخ ته ولاړو چې ای زما خوګه بسیا مونږ سره راسور شه او کافر سره مو پاتې کېږه هغه په جواب کې وی زبا اوس یو غر ته وخېجم چې د سیلاب د اوبو نه به مې بچ کړي هغه ورته جواب ورکړو چې نن هیڅوک د خدای د حکم او یا اسمانه بس شه یعنی خدای وبو بند کړي د باران او زمکه خپل وبو راخ کړي نو وبو کم شوي او کار پوره شو او کشته په جودینو مغره ودرېدا او ویل شو چې ظالمان خلق د رحمت نه لرې پاتې شو او حضرت نوح خپل کردګار ته आवाज وکړو چې ای زما کردګارا زما د ازوی خو هم زما د کور په خلکو کې شامل دی او ستا وعده بالکل رښتینی ده او ته خو د هر یو حاکم د فاصل وی حکیمه الله ورته وی اے نوح د استاد کور په خلکو کې شامل نه دی د خو تش ناکار عمل دی یعنی د دا عمل خنه دی نو ما نه داسې سیز مغواړه چې ته پرې نه پوهېږې زه درته نصیحت کوم چې چرته د نادانانو غوندې نشي حضرت نوح وی چې زما کردګارا زه په تا سره پناه غواړم چې ستانه داسې سیزو غواړم چې پوه په نیم او کته ما و نه بخي او په ما رحم و نه کړی نو زه به تاواني شم ورته وویلی شو چې ای نوحه کوز شه زمونږ د غاړې په سلامتیا او په برکتونو سره هم پتا او هم پاغه جماعتونو چې ستا د ملګرو د نسل ندي او داسې امتونه به هم راځي چې مونږ به ورله لږې ورځې عیشونه ورکړو بیا به پرې زمونږ د غاړې نه درناک عذاب راشي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم دا د غیب خبرونه دي چې مونږ تا ته د وحې په ذریعه راولېږل نه د دین وړومبه تا ته معلومو او نستا قوم ته تاسو د الله عبادت کوئ داغه نه بغیر تاسو بل معبود نشتا باقی ټول تاسو دروغ تړلی دي اے زما قومه زستاسو نه په دې تبلیغ هیڅ واز نه غواړم زما ایواز خو د هغه په ذمہ ده چې زه پیدا کړی یم نو غنې تاسو د عقل نه کار نه لې او ای زما قومه تخپل کردګار نه بخانه او غواړی بیا هغه ته توجه کوئ هغه به در باندې په شیبو شیبو بارانونه ووروي او تاسو له بده دي طاقت سره نور زیات طاقت درکړي او د حق نه مخونه مجار باسي چې مجرمان شي یعنی د حق نه داسې مخ ماړه وي چې په جرم کې راشي هغه جواب ورکو چې اے هودا تا خو ځان سره مونږ ته څه سند نه دی راوړی یعنی څه ثبوت درسته نشته او مونږ خپل معبودان ستا په وینا پرې ښودی نه شو او مونږ په تا ایمان راوړی نه شو مونږ دا ګڼو چې ګنې زمونږ یو معبود ته په دې کړا وخته کړی هغه وی چې زه الله ګوا کوم او تاسو هم گواهان اوسېږئ چې زه ستاسو د شرک نه بیزاره یم د خدای نه علاوه یعنی د خدای نه علاوه چې دا کوم شرک کوي او د خدای سره یې صدار جوړوي دا زه نه منم نو تاسو ټول ما ته پریبونه جوړ کړئ او بیا ما ته یو پټه مولت مرا کوي زما په الله باندې توکل دی چې زما هم کردګار دی او تاسو هم کردګار دی دا سه هیڅ یو ژوندې نشتا چې دا هغه تندې د خدای په قبضه کې نیوي بشک زما کردگار پنی غلار مونده شي نو که تاسو مخونه جار باسي نو جار باسي ما درته هغه پیغام ضرور رساو چې ما تاسو په حق لا راکړې شوی او زما کې د ګاربا تاسو په ځای یو بل قوم آباد کړی او تاسو هغه ته هیڅ نقصان رسول نشي زما کې د ګار د هر سیز نگاهبان دی او څو وخت چې زمونږ حکم راو رسیدو نو مونږ حضرت هود او د هغه ایماندار ملګری په خپل مهرباني بچ کړل او هغوی مو د ډېر سخت عذاب نه خلاص کړل او دغه قوم عادو چې د خپل کردګار د نخو نه انکار وکړو او د هغه د پیغمبرانو نافرمانی وکړه او د هر ظالم او د هر سرکش د حکم پیروي وکړه اخر دا چې په دې دنیا کې هم لعنت ورپسې شو او د قیامت په ورځ به هم ورپسې وي واورئ چې قوم عاد د خپل کردګار نه منکر شو خبر شه چې د حضرت هود قوم عاد یعنی چې عادیانو د رحمت نه لري پریوتل اوس د شپږمې روکو ترجمه او سمود نو می قوم تمو دا غوی ورور حضرت صالح علیہ السلام ولیګو هغه ورته وی چې زما قومه دا الله عبادت کوي چې داغه نه بغیر تاسو بل معبود نشتا هم هغه تاسو د مزکه نه را پیدا کړی او پزمکه یا آباد کړی نو داغه نه معافي وغواړي بیا هغه ته توجه وکړئ بشک زما پروردگار هر چاته نږدې دی او دعاګانې قبلون کړي هغه ورته وی چې صالحه د دې نه ړومبی ستا نه زمونږ ډېرې ډېرې تمې وې نو اوس ګنې ته مونږ د دې نه منې کوې چې د هغې بوتانو عبادت وکړو چې زمونږ پلار نیکه به عبادتونه کول او مونږ خو ستا د بلنې په حق له په ډېر شک کې په غټ تردد کې پراته یو هغه وی چې زما قومه دا خو وایې چې که زه د خپل کردګار د غاړې نه په یو سرګند دلیل قایم یم او هغه په ما خپل رحمت هم کړی وي نو څوک به د خدای په مقابله کې زما امداد کوي که زه نافرماني وکړم نو تاسو زما څه په کار راتلی شي بغیر د دې نه چې سر تر سره زما تاوان وکړئ ای زما قومه دا اوښه د خدای ده او ستاسو د پاره نخه ده نو فریق دی چې د خدای په ملک کې آزاد سریږي او د بدی لاس مو وروړي ګنې یو نږدې عذاب به مو راونیسي هغوی او خلال کړه نو حضرت صالح علیه السلام ورته وی چې په خپل کورونو کې بس درې ورځې نورې تیرې کړئ دا یو داسې نیټه ده چې زره دروغ پکې نشته نو هر کله چې زمونږ حکم را ورسید نو مونږ صالح علی السلام او داغه مسلمانان ملګری بچ کړل په خپل رحمت او د هغه ورځ د شرم نه مو محفوظ کړل بشک استا کردگار ډیر قوی او غالب دی پاتې شو ظالمان نو هغه یوې ناتر څه چغي ونیول نو په خپل کورونو کې داسې پړ مخې پرې وتل لکه چې هړو دغه التا د سره اوسېدلی نو واوره چې سموریانو د خپل کردګار نه انکار وکړو واوره چې سموریان د رحمت نه ډیر لري وګرځیدل اوس د اومې روکو ترجمه او زمونږ استادو حضرت ابراهیم علی السلام ته زیره راوړو او ورته یو وی چې سلامت اوسئ یعنی سلام مې دی پتا سو هغه وی یعنی ابراهیم علی السلام چې تاسو هم روغ اوسئ نو ساعت تیر نو چې اورید څخه ورلا راوېستو زمين مستیا لپاره او چې دا یو قتل چې د هغوی لاسونه ورته نه وړاندې کیږي نو شکمن شو او تراهیت نه وشوا هغه ورته وی چې مې رېګا مونږ د حضرت لوط علی السلام په قوم پسې را لېګلی شوی یو او د هغه ټبر ولاړو یعنی د ابراهیم علی السلام بیبي بی حضرت ساره ولاړه نو وی خندل نو مونږ ورله د اسحاق نومې زوی زیری ورکو او په حضرت اسحاق پسې د هغه د زوی یعقوب علی السلام هغه وی چې هاي زما کوم نصیب اپ زبا اوس وی راوړم چې بوډۍ شوم او دا مې خاوند دی بوډا سپینګیره دا خو ډیره ناشنا خبره ده هغوی ورته وی ها ګنې ته د خدای پاک په کارونو کې تعجب کوي اے د دې کور خاوندانو په تاسو د خدای رحمت او برکتونه وريږي یعنی تاسو خو د پیغمبر کور نه یې تاسو څنګه تعجب کوئ خدای خو ارسه کولی بشک هغه د تعریف قابل او د لوی شان خاوند دی نو هر کله چې د حضرت ابراهیم علی السلام ترهه ورکه شوه او زیره یې بیا موند نو موږ سره یې د قوم لوط په حقله بعض شروع کو بېشک حضرت ابراهیم ډیر حلیم دردمن او د نرم زړه خاون و اے ابراهیمه خدای ورته وي دا خبره پرېګ ده تا د کردګار قطعي حکم شوی دی او په هغوی به داسې عذاب راځي چې هغه د چا په وینا د واپس کېدو نه دی